وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سعيد رسم المنبر فنادى بصوت رفيع فقال يا معشر من اسلم بلسانه ولم يبز الايمان الى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم فانه من يتبع عورة هي المسلم يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفزحه ولو في جوف رحله رواه الترمذي په دا حدیث سره مسلمان کنه مقام ذکر ده چې مسلمان د الله څنګه سمره مرتبه دو سمره کنه قدر ذاتی ده ابن عمر په چې نبی سم منبر ته وخته فناد بصوت رفيع پوچتا وز باندې دا وز ولا غولو ته خلک به درول دي پره او دې کنه چې کیم مضمون کیمه مسله کو دې اهمیت او شوق دې پره کنه چې دا ډیره هم خبره کوم بيان ده كده سجد اوز فقال ويو يا محمد يا مشر من اسلم من لسانه او توليا ده اي خلق كي پر جبا بي اسلام رولا ده ولم يدر ايمان الى قلبي و ايمان زتن ورتر لکه چې ایمان زړه ته ورتیر شي بیا هغه داسې منه چار نه کو کنه چا د مسلمان ته اظهار سوي مسلمان تنګوي کنه ایمان تقاضا ده نه دو کنه ایمان تقاضا امن ده اذا هم بده کنه په لوز باندې په پښا باندې په سترګه باندې دا څنګه ول دي په هر په ژبه باندې وکنه او ما په سکی په دې عیب په سه یا مسلمان کنه عیبینا کسه په لټه کا چې دا وسه ځکه چې کیم صاحب په سه شو د خپل مسلمان ورې په عیب په سه شو هغه پلاټه کور ملموي الله به د پایبه په سه شي یتبل عورتهم الله به د سړي په هغه عیب په سه شي و ي ت و ك ن ا ي ب ي ن ب ي الله پاک ته معلوم دي په سکول څه مطلب ده کنه مشکلت نه دغه سمال کو کنه ته چې د مسلمان عیب دی وته سه به تو پردا جواته کنه و مې یت بل عورتو کیم سره چې الله پاک دې په پردې په سره ول شي یفزه کنه الله به رسوا کو خدای به دې شرموي ځکه چې اسه کا د عیب نه خالی نه ده کنه ولو فی جوف رحلی اگر کده کیر په میون شویا کنه اغو نه د کیر په میون شي کې کنه په تخنا شي کې کنه چاته معلوم نه خو په کې چې زدي بربنو وي د بربان کې کنه به بل شي پوته روا ترمذی دا به د مسلمان دی کنه رسوا کولې کنه انجام د چا صاحب کنه هر سوا پوته کې خو په کې کنه لغه لغړوي روا ترمذی وعن سعيد بن زيد عن النبي سم قال ان من ارض الربا الاستطاله الاستطاله في عرض المسلم بغير حق دا رساله خبر ده اسم ده مؤخر او من اربع ده خبر مقدم ده ان ده پرا اربع اسم تدل شهادو مضاف ربا تا ان من اربع ربا اغا زیو تسویی پا سویی شه اغا دیر زیو تسویی ده سیولا اغا جبه ویزدول دی پی ذات ته مسمون شه پا نحکا بنده استطلاع دو جبه ویزدول دی کنا پی ذات ته مسمون شه پا نحکا بنده هم مسلمان په عزت کنه په غیبت په شي کې شمات کنه تحقیر یې کوي بې عزتي یې کوي هغه چې د عزت یې کام شي کام شي کنه په بدې ډګر کنه دا سوي ده په سوي شکنه ازیو ته سوي ده سوي هو کنه هغه د بل چا مول کنه یتای وخصل په نه حق باندې په معاوضه مالي شي او په هغه دې په سوي شکنه چې د بل چا مول یتای ته وړي و حق ته نیوی یې وخصو کې کنه لاس یې پیدا دی خو دا لاس یې پیمنو خلا به ته کنه پندرس وینه نه غوړې چې مو ته به کنه میار به پندرس رو کوي اره بادو دا وایي چې تو ته څه حق ته چې د مسلمانۍ عزت کنه اته کموي کیم پیر دی ورته شو دا کنه کیم حق ته کنه چې مسلمان تحقیر کې ودا به عزت یې کنه چا چې کنه خلق وکړو په د سړی مسلمان نه یو خان یو خلق یو خان چا چې خلق وکړو په واسطه د سړی مسلمان سره یو خان به بلا پکې تا کنه دا نه منا ای جهنم دی ير نه وروفري ای مسلمان سره کنه خلق کړ سمنا چې غیبت یې کنه غیبت یې وکړلو دا لکه چې مسلمان غشي د خوړې کنه پر ویار به کنه پکې جهنم شي به کنه دا غیر به خوري ومن کو سیا صوبن برجلين مسلمين فان لها يكسوه مثل من جهنم چاته چې روغه سره شلا جمعه ا مسلمان دي سړي په سار باندې علا به تدرم جمعه جهنم نه روغندي الله به دې ودروي کنه په مقام د سمعت باندې په مقام د کنه شهرت باندې او دریا باندې قیامت پر باندې من کاما برجلن اچا په سار باندې کنه ته ودرې دې اچا په واسطه باندې کنه په مقام د سمعت او د شهرت او دریا ودرې دې مثلا د چا مرید یې یو استوز دا یو پیر دا مشهور استوز دا خلق په سمه قدر دا خلق سمه کوي بس یې ګټه او ته دې کنه هغه زون شو ګرځي مشهور کو چې زوغه په کې شو ګرځي او په کې کنه مرید یو دا د سمعت پر وی کنه چې ماش ورات وشي اخو ډېر لوی سړی دا چې تېغه مرید وي یا تېغه شوګرد وي خو تا قابل قدر یې زون مشورا وی کنه خلق ته زون ورکسه کنه به خلق ته قدر کو اته به خلق ته عزت کو کیم ځای کچ ودرېدلو په واسطه او په توسط یو سړي سره په مقام د سماعت څو درېدو اے په سر باندې ځون مشوروي او خلک ته ځون ورکسي یا قیامت پر بنات پر ودیګار کړه اې د بنځ دندره وي چې دا کا سای وو چې کنه انوم دې پره دې پیسې دې پره دې شکونه دې پره دا ځون مرید جوړ کړو کنه خدای په کې نه روزي کولو کنه اې دې مطلب دې پره کنه په پسې ګرځېدلو کنه الله به کنده دا تفسیر وکړ په یمات سره دره اروک به جواب کو وعن ابي هريره قال قال رسم حسن ظن من حسن عبادته شلا ګمون په الله باندې دا کنه د حسن عبادت نه د کلی عبادت نه دا شلا ګمون په الله باندې اې دې کلی ګمون دا مطلب ده چې د خوف سره ډور سره کنه خای پک نه ډریږي د خای پک د احکام تعمیلا کې کنه عبادتونه کې میزا کې رشا کې کنه هو دې سره سره دا امید دی وی کنه چې امید د کډې ګنګوري کنه الله پک مدال مدینه به ان شاء الله قبول کو ولا به پدې به مشت اجر کوي کنه مشکل کډې کم دی مدینه به خروق به کنه او پر دیار کنه مهربان ده دا مشت به کنه دا مشت په پرېغه سره ته وته لیکنه دا خو نمبر دا نه کړه چې سړ کښېنه نرمیس کې و نه داس کې به چې الله غفور رحیم ده انا نه د خپل همت مطابق عبادت کې به پالا باندې کنه دا ګمو چې الله په دې د خای په کوبه شي دا د کنه خو سه عبادت نه ده یا دا منا چې په مسلمانې باندې کنه په مسلمانې باندې کنه نیک ګمو کړل کنه په چا باندې بدګمین لار کنه دا خو سه عبادت نه ده و چې هر کله سنو قسم یې په ذات باندې کې چې بل خو یې سم غدای ده کنه چې ته غلا کړی ده او ایسا سم پستر کې بدی ده کنه و دې له وکړه د خدای په نوم یې کړ چې نه مې غلا کړی فقال ایسا امنت بالله وکذبت نفسي مو په لای ایمان ده او مخ په زنده وسینه وبلو کنه زه به خاطر شوم کنه یره د الله په نوم کې قسم ته چې قسم په ذات باندې کنه و چې زه به خاطر شوم نو ستګي به ګلو کنه ګلون کړی به کنه هغه نه پسند شو کنه وکذب تم سي وانا سکال قادر سم قادر فقر ان يكون كفرا قادر فقر ان يكون قريبا دو چیزا نشتی پکری چیزا کنه کپری ونشی کپری جوړا نشی ځکه چې نشتی سخت شي دا کنه غریبی سخت شي دا قبیله در بدوسی وړ بال بچی وی کنه هروکا هوری شوکا هوری جمعه هوری درا هوری کنه ته خیر تر پیر کوله نو شي کنه دوه ورځې ځان وي دوه ورځې ځان وي که نه دا تکلیف در متېرېږي بیا دا خطر شته په شي چې سینه که نه ګیلا وځي که نه ارزا به ځا ټکي وکړو که نه او سای په دې باندې کافر شي قال فکر ان يكون كفرا وقاد الحسد ان يغلب القدر او قريبا چې کینا چې په تقدیر باندې ضرور شي کینا په تقدیر باندې ضرور شي دا فکر دای نشي کنه و دا دا مطلب ده کنه چې دا غا شاید کړه سړی ته کې نا وی کنه ویا کړه چې دا خو چې دا غا شاور هم نه وګړه ولا دا شاور نه وګړه ولا کنه من دا کنه که خدای په کالیاذ بالله که خدای په کني خوښه خو ته کې نه و خو سره کنه په سویر شو کنه بخت کنه هاي ختم کې او شاور نه وګړه وی کنه ځکه چې نه د صبر کړی نه کنه په لبندلاک شي کنه داس نه کېږي کنه خدای ته وی کنه دې ته ورو خلی کنه چې دا پرودګار تقدیر کنه اړوي کنه خو چې دا دنه ښه وخت لري شي کنه اگر کدا سن کېږي وان جابر بن اسم قال من اعتذر لحيه فلم يعذره چا چې عذر پېښ کړو خپل وې ته سخت یو نه وشلا ستنه اته کنه خلاف نه وشلو بیا ته نه مفي وګښتا و دې په هو کې چې خط یو وشلا یا نه و پیدا کنه هغه د خدای ظلم وي ځکه چې حکم کنه په روډ باندې لوست وي اختیارات سره وي ډنډار سره وي کنه چې سمره د پښه چې دمر وکاو کنه لکه دا ټریفیک کړو چې کنه تو سره په غان نشته سره سره سره یا ګاډي ولا کاو نشته په کای نشته سره سب نه خور خلوي کنه اپ دې زور خو زوی چې پسې خو پیسې ورکړي زور خو سبا کنه چې سر کړی کنه دا مکان خو د عشاره ده کنه دا نه منه کنه خلق چې بلوي دې کنه هغه ډېر ګډم ګور دي خدا سره وی چې کنه ګورا ته ورسوله ده کنه باب الحذر والتعريف الامور دا باب د بیان احتیاط شه ویرا او کنه آرام کړ و دران کړ کنه پچاره شي چار په آرام آرام پوښمنه باندې په احتیاط سره کا هنه به وکړه کړم متفق عليه هذا پس منظر دا سا چه پر قريش شي يو کنه خير و بحرا اے بے دے نبی اسلام دے مسلمان سخت حج وکړه په شهر شي سخت غمزه کنه اندر به کنه عذاب به ویل وکړه د خدای شانو چې په بدر شهر وندای ونی ول شو آیا که چې ونی ول شو سره وډو خو چې مخ کنه لړ ته پر کړی دي بیا مش پښتنه نه کړم چې کنه سړی په دوه ورځې مسجد ور بلاو سي کنه او دا نبی سم کنه دا دا کنه سړی دوه ورځې ګور یو جن نشي چل کنه یو خو د وچی چې غلط تګری کنه وې بیا ته چې پرې مې له تبا مې دي کنه ته هغه ول ده کنه ته ته چې مې سلام ته وشي وته به دا شات نه ځکه جو دا کنه احتیاط تا او دا کنه حذر ده کنه هر ولې کنه مفي مفي ما ته کنه دشمن تا کنه چې دوی ته خطراوي او ما ته کنه ایو ور دی وکړه خو دوی ته کنه تجربه به دې وسته ذکرې وکنه هذا كان عبرت حاصل ولا فاول ولا بحاصل ولا شونين ولا شو من نقل مر خلاص مكنا هذا كان شكل خلاص شو كان خبر مخاطر شو بيكنا بيا خبر عادات نورو مثلا دا نه کده چې کنه یو ور صاحب مزور به شي چې مخای ګرام به کنه دا دې کوم مخای لک شو دا خو ته هم زکه د خلق ترې خو چې دوه مر پړ شي به صاحب ګرامي دا دې لکه چې ته ما راي شته چې دوی ته راځي چې شریخ وطن کسه کړه چې ما راي دې بیا شته کنه شته کنه نو ته بیا نه نه ګرځه وطن کسه مسلمان به محتاط وي ساک پیوي دوست او دشمن به پیړني وعن ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال لأشج عبد القيس إن فيك لخصلتين يحبهم الله الحلم والأناعة عبد القيس لا يوقع بلاده ا ن ي ك ا ب ن و م د م ش ه و ر د و عبد القيس و د س ا ي ن د ا ي ك ب ل ن م د ا خو په خو وسي چې ته نيکو کنه هغه بیا دغونه قبيله په مشهور شولا دغه نبی سم تر غلي دي مدینه ته یا بحرین نه راغلی وي دا خو ډېر لرې ده مدینه ډېر لرې ده د پیمار سم ده که نه ډېر په شاو که په که په جذبه باندې رسي مسلمانېږي که نه مسلمان شوی دی سفر یې په سر کړی دی اې دې مشر د اشج نه میډي له اشج عبد الکیس هاج کله مدینه ته ورسول کنه نو خو نه را ملګری خو صاحب به وندی وی دی نبی سم د ملاقات ته کنه اسنه ځنه نه ته چې کله به مدینه ته سیکا به کمار ویني کنه ارسدو که سره حکم مخي ور خراب کړ کنه اخر پر شو کنه هغه یې شي وکړه ټکړې پر شو مخي جماعت منډه کنه نبی سم د ملاقات ته کنه ورال او دای غریب آرام شو کنه منډه نه وای خپل سامان یا ټیل کړلو په وزي باندې ښه شولو عايشه ټینګ اپ راو ته لاده مېره ملګری په سماره وخت دا کنه چې دا ونه منډه کوله شاه سمې سره راځ پر کنه یو سمون سبل وا بل سبل پارا مرام پرم کنه خته بدل کړې پارا مو دې کنه نبی سمې ته مشاوق سی کنه هغه ملګری یا کسي کا چې منډه وای کنه او دا کسي کنه خپل پرام لګیا ده چې کارو ده کنه تعریف یو کنه وی چې په تو شي دوه حضرت نه الله پاک ته ډېر ورغود لیکنه الحلم ولعناتو صبر ده او وقار و درنښت ده خپل حلم دا معنا ده چې دشمن تا کن عفو کې په کبیره وی دشمن دې کنه ته تکلیف ورسې ته په کبیره نه کنه خو پرې دې کې څه ته وی کنه اذن بعد بنك شو ده کنه مطلق تحمل ته وصبر ده کنه و انا تو ذکر به شمول ته چې واسه په کروره باندې کنه په ترا په تشنه کې په آرامي کې په کوره کې ته انا تو دې درنښ ملتي کنه دا تو درنښ و د خیلم کنه الله پاک ته ډېر ګوندي عن سالم بن سعد السعدي ان النبي سم قال الانات من الله وشي من ولا دا د خدای طرف پر ده والعجله من شیطان د بیره طرف ده شیطان طرف نه ده مې چې شیطان نه وکړي دا کنه جلتی په زر زری کنه چار د مخر پوي راو ترمذی وقال هذا حديث غريب وقد تكلم بعض اهل الحديث في عبد المهيمن ابن عباس الراوي لون دي قد في راوي ده عبد المهيمن كنا ده نوم ده وابن عباس كنا كنيادو محدثين باشا خبره كري كا جدا ضعيف ده من قبل حفظي يداشي كم تيرا ده دې ته یې کنه اثرت ته وي شاد وکنه وګښوي لا حلم الا ذو عثرت نشته صبر نوک مگر چشتان دې شویدلې چې کنه چشتان دې پریوتلې صبر نوک یعنی کامل صبر نوک اته ویل شي چې پروته وي وره پروته وي کنه تکلیف په تر شوې کنه و هغه د برداشت کړه وي کنه یو دا چې ایسا کنه خام ته نه پر ولا په ساری لګل شوا دی چې ته ځای مردانی چې تلیر مړه دو کنه چې ته وکنه وای چې ځا صبر نو کی کنه دا به زون ته چې صبر نو کی زبرداشت ولې کنه خو برداشت ته کې چې په تیر وی کنه هغه ته برداشت ولې دی کنه ولا حکیم له تجربتن دا کنه حلیم کنه حلیم وایته چې بچته مفیکو چې به چې ته مفیق وکنه هغه دا چې کله خپل شو یو لري دا منه چې یو لري کنه یا ټول ګناه شو دا سکت والا وو سکت ټکول دا به تکړه ده کنه یو لري یا دوا وره یا درې وره کنه بیا سندري ته ویلي کنه هتی دې وکړه یو لري کنه صاحب ذات کو یا دې ولو کنه بیا سندري ته ویل کنه یا دویا مور یا دریا مور کنه دا له چې پچا شوی وي چې یو ورځ یې ولا وی کنه حلیم هغه وی ځکه چې بل ورځ چې دته ور پېښ شي او د سره څه ګلاو کو یا باد سره کنه بیا دای مخکوي دای چې مخکوي به ته تجربه دو کنه چې د مخکول خوان کو ځکه چې مو کنه په مو دا له به وشو چې مونږ به ګناه وشو به سم بشره ور کنه مفي مې به وشته کنه دا چې مخکول کو کنه به دا ته مخکوي کنه قدر پته وته لګیږي دا پرتیا حلیم ده لا حلی ما نشته کنه صبرنوک پرشتیا کامل مگر هغه چې چشتن دې شو ولې وی چې ته ګناه نه شوی بچا مف کړی کنه اثر دې مفی قدر وی حلم قدر یې سره وی کنه ولا حکیم له تجربتن او نشته کنه حکیم مگر هغه چې چشتن دې تجربه وی خپل یو شي کنه ازمنه شي کړی وی تجربه پسوی وی کنه حکیم ته ویل شي ا م ش پ ش ن ه ر ا ك ن د ا ك ن چې تکلیف کې مده بیو چې خپل په تیر وی کنه د بیماری خپل په تیر دا و دا کوم درای دې کتل دا او بیا رخکړه یې کنه دا کا کنه مجرب نه خالنه وان سلام ریم قال نبی سم او سنی یوسای نبی سم کې چې مو ته وصیت وکړه فقال خذ الامر بتدبیر چار ا تدبیر سره نسا چار ا تدبیر سره کا تدبیر دا دبور نه ده دبور شو ته ویل شي اچاره شو کسا اچاره شو دا منه چې اچاره یې اندو کړی ا دې اوس چې کیمه نتیجه ده چې دا چارو کې دې چې کیمه انجام ده نتیجه ده کنه اول هغه نتیجه باندې سوچ وکړه چې دې به نتیجه شاوي کا باده بي دا چا چې وکړه کې دې به نتیجه سر کېږي کنه په باندې شغه ورکا په باندې سر سوچ کنه کچېره نتیجه ته په دماغ شر خطر انجام یې نه کو و بلا چارکا دا تدبیر سره چار دو کنه او کدی که نتیجه به در خطلا عاقبت یې رنګ نو کنه بلا چار ما کا چار په تدبیر سره نو سره دا اسنه کې چې انجام نه خبره خو توکال لکه په چار لګی کې چې توکال لکه که موت کا بګوړه شو که جوړه شو کنه فإن رأيت في عاقبة خيرا كفا خير شيء إن خير بينه فإذا بشوينه فمزهي بذكار سارتر سواه و ان خفت غيا او که د حرکت نه ډېرېږي نقصان نه ډېرېږي فمسک به د چار نوس نسا که نه د چار مکه رافش سنه وعن مسلم بن سعد نبي ان قال قال عمش انا وقت ان مسلم بن سعد نار وقت ان بلورنا چه سعد ده عمش وی دا تبیه ده چه لا عالم الا نبي سم موت ده انما لي مقدر ده وقت نبي سم لکو دا اصل چې روایت کو کنه مو دا نه ملي مګدای کنه نبی سم نه کو دا روایت کنه اندا مرفوع ده د زون نه خبره نه کو او دنا ویر دی د عمشنا چې سا دا څه ورکړه چې ان نبی سلام کله څه کې چې سمعتو کله څه کې چې قال نبی سم کنه ا دې نقل طریقه د نه ویره دو دی وجه نه کنه دا څه کا پسو کړو قال دا پلور یې وی کنه دا مصب پلور وی کنه چې اتو ادتو فی کل شین خیرون الا فی عمل اخرته تو ادا وشي منوري ته ویل شي صبر ته ویل شي وشي من ولا او مطالعه په هر چار شوی چې کنه اخر ده پارا مرام چارې کړم مګر هو په عمل د اخرت شنه یعنی هغه چار چې آخرت شه پیدا لري یې بدتی نه شول نه کې چار شي پښته شو یې کې چې شي ته بیره کنه باندې تاسو را کنه دا ډېر کلیک نه کړی دی پښته ته بیره کنه پښته کنه ته دا ما کنه او دا مې راشي کنه اګه دنیا ته وی کا بعد نه خو یې تر شي پرم کا کنه کله شي کنه دې اره کې چار نه کنه بعد نه چار شي کنه پښته پرم کا وعن عبد الله بن سرجه النبي سم قال الصمت الحسن وعن جابر بن عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا حدث رجل الحديث يصحي خبركو ثم التفت چې خبره ته مده کړه ډېر آباده که نه التفات یې وکړو لوړو متان یې وکړو لوړو فیا امانت د خبره امانت ته د خبره وکړه د لوړ وي خبره امانت ته دا خبره به ته چاته نه کې که نه رسمي که چا سره لوړو که نه دا منطق او چا دا ترجمه کړو دا یې کسای مجلس خبره کو خو ورساک سره خبره تا دله دله وطن یو کته چې څه خوستا خو نه اگر که په خوري نه دی ویلي کنه وطن دله یو کته به خبره ته درونه کړه د دا مطلب چې دا خبره نه ا دې مجلس ته بهر دی نه وړي چې وطن یې ته کتلو په ارته باندې خبره دی نه وروي کنه غو چې ته یو کنه خادم دیر کو کنه ته هډې چال یاري دي په اوتیا مې سم بیر اساین به چې ته دوا سړی وي ته لمسم تر ورسل کې جون خبر شو فاتا ابو العزم او تسرولو چې سبا کر مسره خدای ویلی وي فقال نبی سم اختر منهما یو په شفاخ کړی تا وقال يا نبي لا اختر لي اي خو چې تیه ته خاص کنه چې زکیم سره بیزه چې تیه روکه کنه ابي بیرګ وي فقال مثل ان المستشار مؤتمر ان المستشار مؤتمر مستشار چې چاره مشوره وغوښتل شي چې مشوره وکړه د امین ګڼل شوی کنه ابو تشیر د اعتبار باندې چې موته به تک نه ریغه په اسرائیل کې ورغه مشوره به وکړي کنه ان المستشار مؤتمر هغه څه چې مشوره وسره شي کنه اپا باندې اعتبار شوی امین ګڼل شوی کنه کنه به چې یو ځای په توب باندې ادبار وکړو تو امین وګڼي که نه به دې ادبار خلقان به تکن هغه مشوره ورکړه چې قیمت ته په خیر وي که نه است حال کې دا درته که نه چې څوک مشوره دې نه وړي که نه تو دا وکړه چې شور سړی دا یا مزجای ور دا یا که نه بیا به هغه درکوي چې ورته وځي که نه هغه مشوره درکوي که نه خود هذا وچ کنه په موده چې بار وکړو مستثار متمن وي به دغه د سره بيزا فإن رأيت يصلي مولي درا وچ دې مس کړو نو کنه نه جو سل مس کو کنه دا به کنه چې خدای خاکه د کړی تو حق باندې کړی کنه تبا ول خشول وي هو وسو سه به معروفه وسو به کنه امو طرف نه کنه د په حق شه کنه ډېرېږي وصیت قبیل ک کنه شاه شه ګره سره کنه را ممله سره کنه خرو کور کوي شکر کو خدمت کنه را ترمذی نه چې کېرته به ته به کیسه بیان کړه بیبي ته چې نبی سمې چې یو سره به زموږ ته چې تیر ته خوښ کا به دې چې مو خدای ته خوښ ته دل مو گزار ده خدای ته ور کنه شا چې اې دې کنه خیال ستا کنه اې دې سره کنه امو تر خپل درېږي وصیت قبیل کا و چې به تنې په بیا ولا چې سړي چې اصلي کا اصل وای کنه اصلي یې کړو دې نه لري اصلي ته ولا شي کنه اصلي یې کړو شخص نو سې کړو زه دې کړو وعن جابر قال قال رسم المجالس بالامانه مجلسينا دا كان د امانات ور زين دي په هر مجلس کې کیما خبره ورشي هغه سره مجلس به بیا خبره نو بوسه کنه یا په مجلس کې چې څو وینه څو ور وکنه به دا کنه دا منافي کچر نقصان و پښه کنه دې خبره به بیا کله به خبره به بیا نه کې په بیا نه شګره الا صلاه مجالس مگر درې مجلس نه سب کو دم من حرام تلول دی وینه حرامه په مجلس کې جانه ور ودل کړه چې پلونکی ته مو او کنه او داس مې تکرار پر دې نه لې مکړې دو ویرنی دا ورغره سوا کړه که خپل سوا یې شي کنه چې ساي دې ویرنی زون بچ ته وا او فرج حرام یا کنه حرام فرج چا دې کنه ثم قال ودنا بعد عقل طويل ما خلقت خلقا هو خير منك فتونا بهترين مخلوق من ده پیدا کړه ولا افضل منك فتونا بهتر مخلوق ده پیدا کړه ولا احسن فتونا مخلوق مخلوق ده پیدا کړه ته بهتر یې ته کنه افضل یې احسن یې بکا احذو تو په سر به زنی ورکم و بکا وتی تو په سر به زویر کول کم و بکا ور خو تو په سر زپشندل شم دای په خبره پیږي یا او فورن به تعمیل به کو خبره کنه الله په کې چې زده کنه تو ته سمو بنګونه تا نه تو په سر به ځا مکلف جوړو کنه وته می چې میس کار رضا کا زکوت پر دا کاو د ما کا کنه کدا څه کړل کا تو چې وکړ کنه خبره سار تر سواله خو هغه ته به کنه خیر رسول ابي بخشو دې پر جنتي نه دي دې کنه او کني یې کړل کنه به اته په وجه به دې ته عذاب ورکوم کنه اته به پښې وی دی کنه خبره نه مانی چنه سي ته په سر به نه سکنه او کسبه کو ته په سر به ورکو کنه او سوی بیر هم نکړی وی کچ دغه مراد نه مراد کچ عقل تاثیرات ورکړه شو کنه به کنه چې دل نو نستی غوښتي وی به لور دا به نوستا به سټر وکنه دا د تکلیف مظاهر دي دا مطلب دا کنه کنه یاد د تکلیف نه چې دا انسان چې مکلف کوم چې وتوین چې میس کا زکوت پر کوار ژاکا وکنه قتل ما کا خین ما کا زنا ما کا غلا ما کنه دا به تو په سر به مکلف کوم ځکه چې حق نه په شاخ غیر مکلف تا سم رسنه ور دي کنه خو خدای په څه نه ونه وځي چې حق نشته په شي کنه یا بنده مشه دي خو چې وریون دي یا کنه کامل کړي غیر مکلف دي کنه دا تکلیف پیتو په ساوی کړه چې په چا شته وې کړه ابي مکلف وي او کچېره کړه د عقل سره مطابق چار کړل کنه اطاعت یې کړو فرمان بدري وکړه خو مته ملاو به شي کنه او کبي عقلي کړه به کنه دان ته ته په وجه باندې وي وقت تکلم فی بعض العلماء زنا لمونه په دې خبره کړو چې دا حدیث نه ده بلکې موضوعي خبره ده کنه دا موضوعي حدیث ته حدیث نه ده عقل به ته متوجه کا چې د پکان دو ته کیم حکم مناسب ده کیم ایوا چار وکم دا نه چې لګیا شل مزه ته لګیا شک نه د هر یک نه چارې خپل خپل مناسب وخت یې په عقل باندې کسه کنه یو سایدا اذکر په ګوند څنګه کنه سایدا د وجه مری ونه دا بربان دا سخت غریب دا سخت نشمان دا کنه او دا بل لګیا دا کنه صدقه کو کنه خو بدیا په لګي د کم دولې په صدقه لږی کنه او د په ګور څنګه کنه صاحب پر غدا الوجه مري هغه ډېر صدقه نه خدای غدو چې چته کنه یې کړ چې ته یو ټین غړي ور ولا شا یا یو دوه کنه ګنا ګنی غنم غنم به ته وکا یا ګنا ور ولا شا کنه او قبیله دې کنه دا کنه خریات ته ته په علاقه به خریات نشه دا کنه چې علاقه لري پښې څنګه کنه هو مړې خلک ته خریوتی نه ویده کنه دا مختاج ته ورکی کنه دا به ډیر زوی ته وسی کنه یا صدقه موقع کا سچ صدقه موقع کیم لیکا دو کنه کیم نه کچ زیوت مختاج دا زیوت حاجت ته اځی کله شو وسند کنه په به موقع چې وسند کنه اغلش کی ته پر ډیر فائدہ درکې کنه په به ډیر سودا نه په غډیر باندې کنه دا سر مزه دا ولدا ته به نه پېټ ورته شوې و ا ب د نپلې وخت وي ا ب د بلې بس مو کوي که چاري که دا بله چارو کنه او ته به رژې ته ورته رژې به نسوې کنه او په دا مکاشه به د بلې به تقاضا وي چې دا وي چارو که دا وي ضروري غوندې دو او ته نه رژې د وجه نه دا چار پته کېږي کنه نه عقل سره عقل چې سملوي عقل سره چار وي کنه بیا اپا من اجازه ځکه مې که چا به د موقع سره مناسب به کړی کنه بل به د مناسب نه مناسب کړی وانه بي زرن قال قال يرسم يا بذر لا عقل كتدبير نسا عقل تدبير غندي كنا سيد سلور عقل مان دي خوش تدبير ني پشه دي چاره پا واقع بي پا نتيجه بند نظر نري بدا عقل سمنا ولا ورا عقل كفه ونسا پر الگري پشان دي پاريز نه چه خرو منا د نجر نه پاريز دي كنا بس پر الگري دا غدو كنا دته نه چې باندې چې کړی وی کړو چې تاسو څه کړو ولې کړی پکا بیا څه درې ولا کنه پورې خطه مینځه کنه چې زه پر لګوري کوم ولا حسب کا خو نه خلک کنه ورشته کنه حسب په شان د کښلې خوې چې کښلا خوې دی وکنه دا ته کلاک پښتین دی کنه او په سره د کلاک پښتین دی وکنه خو چې بدخیا وې خوې دی کنه باد وکنه بیا هته خندنی صاحب پته چې کنه مو پلور دا صاحب ملک دا څه کنه فابن شمر نه کړي چې خوې دی بدرنګ وي وانه من مکاله کار سم الاقتصاد في نفقة نصف المعيشة اعتدال په نفقه شي دا نیم معیشت ته اقتصاد په نفقه شي درمیاني اعتدال په نفقه شي قصدا یقصد قصدا دا دی چې لیارې په میون مې درې کنه بالکل د لیارې په میون چې دې مې تک نه قصدا یقصد قصدا دي کنه زره بار سره سمرلي بدر بعد نه کښو دا کن ارشي اعتدال ته ویل شي کنه چې نرټ سست وي نرټ تیز وي نرټ ډیر وي نرټ کم وي کنه وقصد فی مشی کا پتلاک شي اعتدال کا پارا ما ما ډیر پورې ور سره ما ډیر منډه وای قصد من اعتدال درمیانا چال اقتصاد ته ویل شي اقتصاد ایسا دا ټکا ډیر سملې دي اخبارات شي په خاص شي کنه اقتصاد ته کا مشر ټکا کنه چې غټل کیا په اعتدال یې کا کنه او چې لګول کیا په اعتدال یې کا دا ډېر غټل سی چې مې سره شوی دا ډېر غټل دا نشتی دو دا به اندازې غټل دا نشتی دو دینه سخت نشتی جوړیږي چې فرات ضرورت وي د اس نشي جوړه ده د دیو نه کچې د خلکو د فزکه نشي جوړه شو کنه خلک کنه پیسې به اندازې وګټلې چاټ پټ کنه پیسې ګټي لوړ لکنه خلک په دنیا باندې ډان شو کنه وره خلک سره پیسې نه وي چې پیسې نه وي خلک سره زار نیوي سره دولت نیوي سره خو نه چا خطه پرې کولې نه چا ډېرې بشترې جوړولې نه چا ډېر کرینا جوړول کنه مسترونه لا یاوي دا به تایم دا کړه پنځه لسه شپږ ویشت کېر جوړ کنه ابلا هغه د شل ویشت کېر یا بلا لوي کنه نقشه نه وزیر په سره سي نه کنه ګډر په سره سي نه خبر سي کنه اسمون ته کنه اور اصل کنه منګي ور شدا سي کنه دا غړای دا چيني دا ولې په سره به کړی کنه اس په سره کې سم دوه اسې کنه ګونې دي چيني ولا ولې په سره باندې غریب اس پټینه باندې وري کنه نه په سره سي کنه اے کنا قیمتی ناس مون ته ورسل کنا دا څه بل شای څه بل شای کنا ځکه چې دا ګول ډیر دی کنا ګټلا به اندازې دی ولا ګولا به اندازې دی کنا افراط او تفریط تا کنا په دې شکه چې ته دا کنا په توسط سره په کنا په دې چې کومه به شنی به کنا اخی په خپل انداز باندې کنا نه به ګورنی وي نه به ارزنی بیا اقتصاد په نفقه شي په خرچه شي اقتصاد خرچه ډیر کنا تیزه ما کا دا غني معیشت تا کنه تنخواه دې چې لا زره نه وي کنه پنځه ورځې تنخواه دې دوه خو ګذرا سه کې چې صرف نه کې ګذرا شي کنه پاشه بلې تا کې کنه بیا دا ته ته به دمره بچت کړي چې دا ته تن خبي لا زره شمیر لا شي کنه خپل بچت ذکر په پنځه را شي کنه دا به لا زره شمیر لا شي بس